نو دا ځان له کیسه مغه شو شه جی هر یو کی ځان له استعداد للمعاش او استعداد لما يهجم عليها من الوقائع سی پراتی فلکل نوع شریعه هر نوع دی پار یو خاص شریعت وی شریعت دا مقصد نه چې دغه سي احکامات مکلف ټول شي نه دي کنه ان لپاره د هر نوع شریعت یعنی یو خاص رنگ او یو خاص طریقه وی یجتمع فیه بنو نوعها چی اغا دی دی بنو نوع اغا مقصد یعنی ابناء اغا افراد اغا پکی چی وی اغی کی بیا جمع کیگی او هلتا ٹیم تیری بچی پکی اوباسی سنگ مسدس شکلونه جوړ کړی دا مسدس شکلونه دی علم هندسی مطابق چی په یوی صفحه باندی سړی جوړی نو په اغی کی فرجی نه رادرومی چیرته خالی ځای نه پکی رادرومی چی چیرته فضول پاتی شی دی انجنیرنګ اصول مطابق چی مسدس شکلونه په یوی اغا جوړی کنا مقصد دا چې په صفحه باندې نو هغه کې چیرته فرجه زیاتی نه پاته کیږي بالکل 100% داسې فل نو خدای پاک ورته سونه یو هغه شوړای د په ذهن کې څنګه مسدس شکلونه جوړ کړي په پرکارو به دغه سي مقصد دا چې شایسته شایسته سورینه کې جوړ او ټول څنګه داسې یو شای غوندي یا سې یو عجیب ډیزاین باندې جی جوړ کړي چیرته یو ګوټي الته هغه وړکه غوندي بیا جوړ کړای هغه سي ور پر کوش کړای ساجي باغ خدای پاک وتا چولای شه جی بیا وګوره کنه ثم کیف تجمع العسل هنالک بیا الته څنګه شهد پکې یو ځای کوي دارنگی اگورا و اوها الى العصفورا خدای پاک چرچن تدا بیا پزړ کیا چولی ان يرغب الذکر فی الانثى چې مذکر به مؤنث طرف ته میلان کوي څنګه مقصد دا چې چرچنان دا کسی کوي ثم یتخذ عشا بیا به مقصد دا چې منزاله جوړ کی هغه اخلی خلی ټولی هغه مؤنث ای واخلی او مذکر اخلی خلی ټولی ټولی سره جمع کی ایغنه تب وای کده چنګ طرف ته جیب نی ته وای دا دی جوړ کړای دا سی یو عجیبه غوندې هغه جوړ کی او بیا پکې تننه پستی پستی بڼې واچي چې پکې پاستی هګۍ پکې ماتیږي نه ثم اذا نهزت الفراخ علمها اين الماء واين الحبوب بیا چې کله هغه بچی دونه قابل شي چې دو پاسی بیا مور سره ګرځي هغه ورته خی چې سیر تبه او بمیندای چې تبه دانی میندای په دغه پوی کوي وعلمها ناصحها من عدوها او دا ورته خای چې دا د ناصح تا او دا د صدا دشمن دا چې دا سی پیتنګي ورنه هغه غلیل وی ورنه لیندا او کانه پکې دی دا د دشمن د بیا ورنه چکوا منډه کوا هغه کارغه هغه ته نه ویل زوی ته چې څوک رواني نو کاڼی مقصد مخ ته درته راځي که نه کا ته لاس ټیټوي بیا منډه کوه فطیر بیا الوځه ځکه چې کیدای شي دا تا ته کاڼی راخلي نو هغه زوی له هغه نه هوښیار و له پلار نه هغه ورته ویل چې نه نه بابا جانه کارغه ته ورته ویله چې داسې خبره نه ده چې اصل رواني ما طرف ته که نه بیا به زه الوځم کیدای شي کاڼی له مخکې نه ځان سره چی راوړی ما داس کاری چیرته داس کې دی شي چیرته ملایان ما مخ خو په دې صحرا باندې هغه ویل کنه سبق نو چیرته به یو مولا سلم لا دا کتبی دا کتابونه ویل منطق یا ادب حالت دا بچای به حالت ناس نو منطق باندې ویل نور تیرے چی دا احتمال ستا چی مثال دے اغسر روانی کاتا دی نی چیت سوئے چو اسی ماتا مقابل کر روانی زبا آلوزن ذکر کدیشی کانا ایزان سر چی رخیست ایان شه جی وکيف تنا او ګوره چې دا مرغۍ په ته په لومې کې دام کې راولې که نه هغه دانه دې ورته ایښي دا څه دانه ده چې دی په دې لومې پوهېږي نه پوهېږي خو هغه حرص یې واخلي لالچ یې واخلي چې یاره د دانه به واخلي او د لومې نه به ځان چکې بچ کې ځکه تاسو چا به ښکار کړی که نه مونږ خو ډېر کړی ده په ماشوموالي کې دا پړتې به مو وتله کې کړې وي نو آ دونه په هیلې سره ورځي هغه حیوان دونه په حیلې سره ورځي چې ښه به په پوهېږي چې ده دا مقصد ده چې ده دانه راخلو او ځان چه کوم ځانونه روباسي خو بله خبره یې چې ځان بیا پکې چه کي راګیر کي ښه جي وکيف تنازع بني نوعها عند جلب نفع او دفع ضر او دا ورته خای مور پلار چې څنګه بخپل بني نوع سره بل چرچند تانا سدانه معنا اخلي نو جلب د منفعت یا دفع د مضرت پسنګ کایاتی ونه راخلی نو څنګه به پمنډه ونه راخلی یا بل دن اخلی ته به په ورشې او غصه به ورته وکړې بیا به یې نه درته اخلي لکه دا مرغان ټول داسې کوي که نه وهل اوس ساسې وایي وهل تظن الطبیعت السلیمه بتلک الاحکام ایا چېرته یو طبیعت سلیمه دا ګمان کولی شي انها لا ترجع الى اقتضاء الصورت النویه چې دا کیسې به صورت نویه طرف ته نه راجع کېږي چوک دا ګمان کولی شي یعنی نه شي کولی دا دی هر حیوان په صورت نوعیه کی دا خصوصیات خدای پاک چی ایخی یعنی چوک په دی باندې دا ګمان نشی کولای چې دا دی صورت نوعی تقاضو دی وجنا ندی شجی اوس په هر نوعی کی چې کوم نوع وی خوا که خر وی که انسان وی که سپی وی که تور وی که چاړه وی چې کوم نوع وی خو هغه احکامات نوعیه چه په کامل طریقه سره پکی موجود وی بیا دا دی اغی نوع سعادت گان شی او دا دی اغی نوع کامیابی گان شی لکه تور دا دی دی نوع حکم نوعی سدا حکم نوعی پریکول نو چه خ پریکول کئی دا دی دی سعادت او دا دی دی کامیابی گان شی استا نو د دې هغه نوع مقصد خصوصیات چې دي چې دی ښه منډه وي او ښه مقصد دا دی چې چست و چابک وي او ښه سواري کوي نو چې کوم یو دغسې کوي هغه به د دې اس چې کمال او سعادت ګڼ شي ادا به د ده کمال ګڼ شي دارنګې په خره کې دارنګې سپی د چوکیدارې پر ساتلی نو دغه به ښه سپی چې خپل ناس ته شوم که نه چې زر مقصد دا دی چې سړي ته پونډۍ ته خوله چکوي ور واچوي دلته مونږ یو طالب ته پونډۍ ته خوله ور اچولې وه خوا دلیرو بیا به سکانو به والی یا که منډه به کړي دا پته اوس مانه نسته شه جي خو پکې اچولې وه دی په غونډۍ کې سپی ډېر ذلیل شی ده چې ودې خوري چا ته به داسې نسي ویلی چې سپي خوړلایم که زمری دې وخوري البته چې مدحه خو به دې وسي چې یاره زمری وخوړه خو زمري سره به مقابله کوله چه به کولا مقابله به کولا سبا ډیر خبیث شاید او درې شین دی درې شین چې وی لري او ته وای چې کنيز دی دی مشر مفتی صاحب په دغه ځای باندې ناست چې د زه ناست او دا یې ورته بیانوله ما سره هغه کیسټ اوس شته و یو د تبر غرب او یو د اور پړک او بل د سپي غپ دا ډیر لري خو ته به وایې چې که دالته خوا ته دې نږدې دي حالانکه ډیر لري دغ حدیث مو لاندې بیا دا تشریح ارته کړې وه ښه جی اوس دا خبره مو دارنګ نوعی دی انسان کې خشوع خضوع او الله تعالی تا او منعم حقیقی طرف تا خشوع خضوع دا دی نوع دی انسان پا اغا صورت نوعی تقاضو کی پروت تا نو چکم کی دا شدیر وی نو دا با دی نوع دی انسان سعادت او دا با دی نوع دی انسان سگانشی کمال گانشی بهر حال هر نوع کی اغا احکامات نوعیہ چه په کامل طریقې سره موجود وی دا به دی اغه نوع غایت کمال گانسی وعلم پدی خبر بانی زان پوئی کا ان سعادت الافراد چه سعادت تی افراد دادا ان تمکن منها احکام النوعی چه دا افراد قدرت ورکی اغا احکام دی نوعتا اغا احکام دی نوعتا قدرت ورکی وافرتا کاملتا ښه وافر کامل یعنی په دې افرادو کې هغه احکام دی نوې ښه وافر کامل موجودی دا به دې سعادت ګان شي و الله تعصی مادتها او سعادت تی افراد دادا چی نافرمانی نکی مادت دی افراد علیه پا دی احکام دی نوع باندی ولذالک یختلف افراد الانواع او دی وجنا مختلف گنن سی افراد دی انواع فيما يعد لها من سعادتها او شقاوتها په هغو شیونو کې چې هغه د دو سعادت یا شقاوت ګاڼه شي په دې کې ګوره چې رادرومي فرق یې پکې لکه مثال ښه غوا به کومه وي چې ښه ډېرې پۍ کوي او ښه مؤنث بچي وړي ښه مؤنث بچي وړي ومهما بقیت علی ما یعطیه النوع او تر چو پوری چې دا افراد په خپل نوعي اصول باندې باقی پاتې لم یکن لها علم بیا دې پر څه تکلیف نه لكنها قد تغير فطرتها لیکن کله کله داسی وشی چی مقصد دی, دی افراد فطرت بدل شی باسباب طارئه دس اسباب عارضی و دی وجنا بمنزله الورم چی اغا لکه دا په منزله دی ورم وی لکه یو عضو چی تر چو پوری روغ وی درد نکی خو که پرسیدل پکی رئیسی س اسباب عارضی و دی وجنا بیا درد شروع کی و الیه وقعت الاشارة بقوله صلی الله علیه وسلم او دیت اشارہ راغلی دا پدی قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثم ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه چه اصل فطرت تنو ای خدا دے چه مقصد دے چه دے با پا اسلام باندې چی پیدائی او دای بدی الله تعالی چوی منقاد وی لیکن ماحول عارضی اسباب بیا دا یا یهودی کی یا مجوسی کی یا چکی نصرانی کی او عارضی تبدیلی پکی تراولی پا فطرت کی الارواح تنجذب الى الحضرت دا ارواح دا دی انجذاب کی گی دا کشکی گی اغا دربار تا یعنی حضیرت القدس طرف تا دی دو وجنا یا دی جهت البصیرت والهمتنا یعنی ریاضتنا مشقتنا اغا مشکل عبادات وظائف اوراد نوافل تلاوتنا دا شئینا دیر کئی چی دی دی وجوہات پا بنا باندی اغا حضیرت القدس تا سرا دی در روح چی آ مقصد دا چی تبو اچ کپ دی دنیا باندی بالکل دی در روح حضیرت القدس سرا چی دا ملاو دا او یا دی دی وجنا تعلق تا چه حضرت القدر صلی جانب نه چونکه دی دی نفس تا اغا ایلام او نعمت ورکاوسی نو دا یو تعلق تی حضرت القدس او دی اغا نفوس دی ارواح او دی حضرت القدس مابینس کی یو تعلق چوی دا پروت وی دا خبر در تکی او دا چه دا سی خبر نه دا دا یقینا خبره ده ځکه تاسو هغه اوږد حدیث که درته بیانوم بیا د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام چې کومه مناظره غوندې شوې وه نو هغه چېرته وه نو هغه ملا علي قاري صاحب لیکلي دي دا هغه ګورو دا سم یادو بیا به درته حدیثو کتابو کې په ځای په ځای باندې مشکلات نه وي چې ګورو هلته لیکلي نو حضرت القدس مو دلته وپېژاند روح اعظم وغیرہ نو هلته دا خبرې ذکر کېږي په دا غټو شرحو کې فتح الباري کې عمدة القاري کې او مقصد دا دی چی مرقات کی نو هلته ملا علی قاری صاحب مرقات کی لیکلی دی چی دا مناظره چیرته وه چا دو سره کوله دا وی په حظیرة القدس کی دی دو ارواحو کړی وه په حظیرة القدس کی دی دو چوا ارواحو کړی وه نو دونه نو چې دو ارواح حضرت القدس کې کړي و معلومه شو کنه چې التا په حضرت القدس کې د ارواح انجذاب دی یعنی حضرت القدس طرف ته د ارواح حضرت القدس ځان طرف ته راکاږي دی حدیث نه درته چلا ثابت کړی دا خاص یو ذکر کړی دا سه ګان شای چدی احادیث تی شجی والم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان الارواح البشریه چې ارواح بشریه تنجذب الى الى هذه الحضرات تارتن دا کشکی کی طرف تی دی حضرت القدس کلا کلا دی جہت تی بصیرت او دی حمت تی وجنا وظائف وغیرہ دی وجنا حضرت القدس سر تعلق رئیسی وینکشف علیها شیء منها او الته دی حجر القدس نه څه شی نه په دبانی منکشف سی وهو المشار الیه فی قوله صلی الله علیه وسلم او دیت اشاره راغلی ده په دې قول حضور صلی الله علیه وسلم کی د دا لفظ اجتماع ویلی ده شاه صاحب خو په روایاتو کی چیرته د اجتماع ټکی دا مقصد دا ده چه نشته یا د کاتب نه غلطی ده یا دا یا مقصد دا ده چه ده مفهوم دی حدیث بیان کړی اصل کی دا لفظ احتج ده خو احتجاج چې یو بل باندې حجت بازی سره سره کوي نو خامخا به په یو ځای کې وي سره نو دیو جن کې دی چې د حدیث به مفهومي ذکر کړی ځکه چې شاه سے په خپل کتاب کې عادت دار چې کله حدیث به لفظي ذکر کوي او کله به مفهومي ذکر کوي او یا بیا دا ډیره قریبه ده چی احتج اجتمع سره قریب قریب الفاظ دی کیدای شی چی ناسخ غلطی وی او ټول نسخو کی بیا دا غلطی چی وی په داس شان سره راغلی شجی نو دی لیکی اجتمع آدم و موسی عند ربهما نو دین معلومه شو کنه چی التا مقصد دا چی دو چکړه و مناظره هغه حدیث زتر تبیانو شا جی دارنگی و روی عنه صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی دیر دان شای روایات راغلی دی طرق شتا سر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ان ارواح الصالحین چی دی نیکو خلق ارواح تجتمع عند الروح الاعظم اغا التا روح اعظم خطب یوزائی کیگی معلوم شو چی حضرت القدس دا انجذاب دی چا کئی مقصد ارواح پر انجذاب حاصل دا طرف دی چا حضرت القدس هغه حدیث مبارک داسی دا دی هغه دی موسی علیہ السلام او دی آدم علیہ السلام مناظرے وال دا دی مشکات شریف کتاب الایمان حدیث نمبر اکاسی اکاسی نمبر حدیث تا و مشکات شریف کتاب الایمان کی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسی عند ربهما یعنی دو حجت بازی سره وکړه یعنی مناظره سره وکړه فحج آدم موسی بیا موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام حجت موسی علیہ السلام من غالب شو دی حدیث ار کی دیر زیاد مسائل بیا حدیث کی پرات دی خوزی صرف اغا بلفظی ہی دور تتوائیں چی دی مقام سر ٹچ سی نور خو بیا مکمل تشریح دا قال موسی انت آدم الذي خلقك الله بيده تا آدم نے علیہ الصلوۃ والسلام چی خدای پاک ته په خپل لاس سره پیدا کړی یعنی په قبضه یعنی په خپل قدرت سره ونفع فيك من روحه واسجد لك الملائکه بیا ته مسجود دی ملائکه وګرځولای څنګه مسجود انحنا یا مقصد دا چې سجده خدای پاک ته وخو ملائکه ته دې خبرې و چې تاسو د دې اتباع وکونو د امام غوندې سو او دوی چې سلی مقتدیان سلی الله تعالی ته سجده شو بهرحال مختلف پکې تعویلات کی خو د حدیث ذاتی تشریح سره چلري تعلق لري و اسکنک فی جنته او تی به په جنت کې اوسولې او پته ولګي چې جنت او دوزخ له وسنه جوړ دي معتزله او غوندې نه دي چې جنت دوزخ په ورستو چکیږي پیدا کیږي لکه عقایدو کې بتا سوایو هغه بل کتاب باندې شریکو چې کوم عالیه وال کسان دي نن به ان شاء الله وایو شجی ثم اهبطنا ثم اهبطت الناس بخطيئتك الى الارض بیا خلق دی تا خطی دی وجن ازمه کې ترکوس شو تا غنی نو دای ورته دلیل کې ویل چې لکه دا تا خنه وکړه نو آدم علیہ السلام ورته ویلا قال آدم انت موسی الذی تاغ موسی نے استفاق الله برسالته و بکلامه چې خدای ته پر رسالت کلام سره غوړه کړي و اعطاک الالواح فیها تبیان کل شیء او تا ته مقصد دا چې هغه الواح درکړي چې پیږي کې تبیان د هر شي دا احکامات ان تورات علوم درکړي وقربک نجیا او تیزان ته هم کلامی سره نږدې کړي فبکم وجدت الله او کتب التورات قبل ان اخلق نو تا چیرته مقصد په تورات کې دا ولیدل چې مقصد دا چې په هغه کې فبکم یعنی دا کم هغه د پاره د مقدار معلومول فبکم وجدت الله كتب التورات نو تا مقصد چورا معیار باندې خدای پاک د تورات دی هغه نه د پیدایش تمانه مخکې لیکلای دا چی مثال آدم علیہ السلام بلا نی او مقصد دا چی تورات مخ کی لکل شو گن شو قال موسی بی اربعین عام دا کنایه دی کثرت ندا سلویخ کال قال آدم فهل وجدت بیدی الت دا پکی لیدلی و تورات کی وعصا آدم ربه فغوا قال نعم دو تیر چی آدم پکی لیدلی قال افتلومونی علی ان عملت عملا قد كتب الله علیہ ته ما بیا په دې ملامتوې چې خدای پاک داسې یو عمل ما وکړ چې هغه خدای پاک ما باندې چې د لیکلی دی چې دا به دی کوي قبل ان یخلقنی باربعین سنه څلوېښت کاله مخکې لیکلی نو زه د خدای علم خلاف خو نشي کولی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فحج آدم موسی آدم علیہ السلام په حجت کې په موسی علیہ السلام باندې چې غالب شو بلان دې کې ډېری مسلې دي چې بیا خدای نه دا ثابت شو چې د انسان ته اختیار غنه د خدا نه ور نه ثابتېږي د خپل مقام سره د حدیث چې کله سره شریک کوي بیا تعلق ورسره لري خو دونه ما چی هغه فحج آدم و موسی عند ربهما هغه هغه می درته پیش کاوه د دې حدیث شه جی بهر حال فعلم دا هم ویلا نا اما الانجذاب الاخر هغه بل انجذاب بل انجذاب چې دی هغه ایلام او دی نعمت هغه پروت تا ګور قیامت پورې بدا اجسام چې بیا پاسی او بیا به حشر کیږي حشر نشر به نو اوس شاه صاحب دا رائے دا چی بی عینه دغه اجسام به دغه چی د کوم اوس دی اے دغه خیر الدین بی عبدالهادی مولی سے بی دا مولا سے بی دغه بی آبل د چرنګ څنګه دو غواړي کنه کیفیت آبه بدلیږي نور به اجزا چوي دغه بیا او دغه سره به روح بیا څه کیږي متعلق کیږي او شاه سے وی چی دا به ځکه وی چی دا څنګه چی جسم دی مقصد دا چی دغ جسم دی گناہ کړی وی او سزا دی بل خوری او او مقصد دا چې ستړي ستوماني او تکلیفونه دي دغ جسم برداشت کړي او عبادتونه دي کړي او نعمتونه دي بل خوري نا ولا تزر وازرة وزر اخرى دغه اجسام با چکیږي په بوی شوی دغه اجسام وي بیا به اشکال وارث چې بیا هلته خو به دونه اوږدوي او مقصد دا د سلاسونه زراعه فلانا یا دا او جردن مرده بی او مقصد دا امردان بی ټول په داسې حالت کې بی نو شاه سی وی چې اوس دا اوږدواله هغه خو دې سره منافی نه ده کله هغه اجسام وي هغه اجزا وي خو څه وجوهاتو دی وجنه په هغه کې څه راځي غټوالی راشي لکه اوړه دي دونه قدر دي جام کې کېښودل خمیر دې پکې واچاو دونه قدر دونه سره ډډه شي حالانکه چې زیات خو نشي هغه اجزایي اچھا اسی نور کله چې کله ته دی جټیس طرف ته ځې دونه قدر شي نه کوي دونه قدر چې کله دی خېټه خرابوي چې مړۍ دې زیاته نه خوړلې خو په هغه کې تخمه غوندې راشي بدهضمي پکې راشي نو چې بدهضمي پکې راشي او سم مقصد د غټې غټې سوپې ونه جوړې شي شاه صاحب خپل وای دا مثال ورکي نو دې سره هغه اجزای خو په دې کې پرسیدل غونې نه شي نو دا به دغه اجزا وي خو په دې کې به خدای پاک داسې طریقې سره هغه وکړي چې چې به یې غټ بشي او مقصد دا چې یو کړ لا لکه مقصد دا چې دې ربړ هغه وي هغه د بوتل وال بوړی وي مونږ به ونه مخکې داسې دردنۍ جوړوی داسې به مو وغورځوله بیا نو هغه چې په خټو خاورو تیلو کې واچوی خاورو تیلو کې څونه سره اوپرسیږي او غټ شي حالانکه هغه شی وی داس خو نه نو دی کی مقصد دا چې سو داس استبعاد خبره نشتا خو به هر حال دونه قدر خبره در تکید چې حضرت القدس دی ارواح سره چر تعلق تا ځکه چې دا الام او تنعم شین دا التن داس چکیږي را درومي اما الانجذاب الاخر هر چاغه بل انجذاب د فالم په خبر ځان پوی کان نه حشر الاجساد حشر دی اجساد و اعاده الارواح الیها او اعاده دی ارواح دی اجساد ته بیا خو ما مقصد دا چې دوی ته سزا به دوی ته ورکول شي حالانکه غویمې به هغه نورو کړي یغ جسم ولما اخذو بما فعلوا او دوی خو به بیا په خپلو کړو باندې مقصد دا چې ماخوذ نه وي ښه جي داسې مسله ده چې کومه یې درته وکړه دغه خو به حاصل دا ګورا اصل کی خبره دا دا دا قیامت په ورځ باندې چکم واقعات دی او کم اعمال وی کم واقعات وی دا تمثیلی رنگ کی چکیگی ظاہری گی لکہ په دې دنیا کې مثال په طور باندې خوب کې هغه خیالات هغه واقعات هغه سړی ته تمثیلی رنګ کې چې سي ظاهر شي نو دارنګې قیامت په ورځ باندې با د اعمال دا با یو تمثیلی رنگ چکی اختیار کی یعنی اعمالو ته به خدای پاک صورتونه ورکی لنډه دا د اعمالو ته به خدای پاک صورتونه ورکی خو اعمال وی خو صورتونه به خدای پاک ورکی بد اعمال وی بد صورتونه به خدای پاک چکی ورکی لکه په خوب کې معنوي شیونو ته خدای پاک چې ورکړي وي صورتونه ورکړي یو معنوي شی وي او عام متمثل سی پچا سره په یو مثل سره او په یو صورت سره دارنګی په خارج کی یعنی دا مونږ چې کوم عالم خارج دا په دې خارج کې کله ډیر اشیاء آ مقصد داسی وی چې معنوي شي نه وي خو خدای پاک په خارج کې هغه مقصد دا ده چې متحقق کی هغه معنوي شي نه خدای پاک په خارج کې چې کی متحقق کی لکه پته ودرته ولګي ګوره دی حضرت داود علیه السلام واقعی کی چی کوم واقعا شاہ صاحب ذکر کړی دا ورته اشارات دا انتہائی ضعیف دا او په دې باندې بیا ابن کثیر رد کړای دا چې دی هغه اور اوریا چې کومه واقعا د دې خزې چې کومه خبره د مفسرین نقل کړي دا ولم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث او دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دی بابت کی صحیح حدیث ثابت ندا یجب اتباعه چی دی اغی اتباع بیا چوی واجب وی بہرحال شاہ صاحب چی دا کمی کسی تا اشارہ کرے دا ا کوم تفسیر ته اشاره کړی دا حد درجی چه دا ضعیف تا صحیح تفسیر دی که دا دا چه رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کڑی دا چه دا دی داود علیہ السلام دی امتحان سبب سو دا اغا عجب و او لگ پخپل نفس کی زان ورطا سخ کارکی دل غندی و چه داود علیہ السلام دی خپل قوم ا د خپل دغه چه کوم د ټبر و یعنی خاندان و د دی اوقات تقسیم کړی وو او یو وقت په داسی نه وو چه کومه خانقاه یی جوړه کړی وه چه په هغی کی به هر وخت ذکر چه وو د خدای ذکر به شروع وو نو دی نه دی په لږ په خود پسندی غوندی کی راغی او مقصد عجب غوندی پکی راغی چه الحمدلله مقصد یو وخت ما په خاندان باندی داسی نه تیریږی چه هغی کی د الله تعالی ذکر څوک نه کئی نو الله تعالی تا دا هم مقصد دا ده چی حسنات سیئا حسنات المقربین حسنات الابرار سیئات المقربین اغا پا بنیاد باندی دا هم مقصد دا چی خدای پا خواتا گوارا نوا نو دی پا امتحان کی اغرزاو چی پا دا سی ٹیم باندی اغا څو کسان، فرشتې، وې، هغه د انسانانو په شکل کې ورته ظاهرې شوې چې په هیښ ټیم به ده ته څوک ورتلای نه شوای او دنیا چوکیداران به په ده باندې ولاړ وو او هغه نه ورتېرې شوې، هلته ورغلې چې مونږ ته شاه بس دا فیصله وکړه، نو دی حیران سو، ففزع، دی حیران شو، ویرېدو، چې دا څه دي، ما مکة ته المنصوبه ده، څنګه دو رالې په دغه وخت کې او په دونه چوکیدارانو باندې څنګه تېرې شوې او دی هغه ذکرالله نه چې څه مصروف سو. او زین دی خبر طرف ته واړید نو خدای پاک دا ورته خدل چې د ذکر توفیق او د تا خاندان ته دا توفیق چې هر وخت په دو لګیای او مقصد الله تعالی یاد کی دا خو ما درکړای دا که زه وغواړم چې دا توفیق نه درکوم بیا مقصد دا دی چې تاسو هیڅ نشو کولای نو اصل خ تفسیر دی اغا نبوت منصب سرا او دی نبوت شان سرا دا تفسیر چی دا کم ماوز دتاو کدا چدا ښه تفسیر ده بیا تفسیر عثمانی کې تاسو کتلای شو مونږ علماء دیوبند په دغه سه مقاماتو کې خخ مقصد دا چې توجیهات کړي ایغه دې ته چې دا مقصد دا چې هغه ور کړی دا ترجیح ور کړی دا مونږ ټول علماء دیوبند دې تفسیر ته ترجیح ور کړي هغه بل تفسیر چې کوم شاه سے ورته اشاره کړی دا دا دی اسرائیلیاتو نه چدا ماخوذ ده خو په هر حال دې سره د شاه صاحب په مثال کې څه فرق نه رادرومي شاه صاحب مقصد دا ده چې کله معنوي شیونو ته خدای پاک په خارج کې یو صورت ورکي نو دلته خو هغه کوتاهی دی داود علیه السلام هغه عجب و یا د هغه اوریا ښځې کیسه وه خو چې کومه یي خو مقصد یو کوتاهی وشوه نو ایغی کوتاهی ته خدای پاک په خارج کې چور کو یو صورت ورکا خصمانو په شکل کې رال او مقصد دا چې دنه چې وکړه د فیصلې نه مطالبه وکړه بہرحال پدی سرا پدی شاہ سے پا مقصد کس فرق نرا درمی خو فی نفسی میں اسے تفسیری نکتہ در تویرے چی دا تفسیر دا چا ضعیف شاہ سے مقصد خدا دا چی معنوی شئینو تا دے مقام کی دا مقصد دا چی کلا معنوی شئینو تا خدا پاک چور کی صورت ورکی په خارج کی آن کو لکه کوتاهی دی داود علیہ السلام تا خدای پاک یو صورت ورک په خارج کی آن کوتاهی عجب و یا هغه د اوریاء ښځه والا چه وا کیسه وه چه کومه یی عادی یی خو مقصد دا دی چه معنوی شی ته خدای پاک صورت ورک دارنګی تاسو هغه بل حدیث مبارک کی بیا بدر تا هغه اوږد سره حدیث وای خو اول حاصل کی لکه مثال په طور باندی هغه دی لیلة الاسراء په هغه باندی حضور صلی الله علیه وسلم ته هغه دوه پیالی پیش کړل شوی یو دی شراب او یو دی چا دی شودو نو حضور صلی الله علیه وسلم د دی شودو هغه قدح هغه پیاله هغه غوړه کړه نو بیا جبریل امین ورته ویلا چې تا مقصد دا دی چی خدای پاک دی تا فطرت طرف ته چه وکړو هدایت وکړو او که تا دی شراب والا خوښ کړی وی بیا به دی تا امت چه وو هغه به ګمراه شوی وو اوس مسله په دی کی دا ده چی مونږ هغه خپل دی مدعا ثابتوی چی ګوره دا خو په دی دنیا دا واقعه شوی وه چی دی معراج ته تللی وو نو ګوره خدای پاک هغه هدایت او ضلالت دا خو یو معنوی شیونه دی دا خو وجدانی شیونه دی هدایت او دلالت خو دې ته خدای پاک چه ورکو په خارج کې یو شبه ورکړه په خارج کې دې ته چه ورکو یو تمثیلی رنگ ورکو چې هغه هدایت د شودو په جامع کې ورته پیش کو او گمراهی د شرابو په جامع کې چکړه ورته پیش کړه اسی تاسو په دې مسئله پوه شو دارنګي یو بل حدیث مبارک کی را درومی بخاری شریف اوږد حدیث تا زی بیا بلفظه در توای خو چاول عبارت ولګو ټول احادیث معنی ته سوچ کول ته بیا معنا نه درته کوم خو چې صرف هغه الفاظ او رب تی رئیسی نو اوس دا اوږد حدیث ته بخاری شریف چې حضور صلی الله علیه وسلم یو وار هغه بیر عریس ته لاړ نو هلته یې مقصد دا دی چی اودس تازه که بیا دې هغه کوی خولې خوا ته داسې لږ غوندې چیک غوندې ځای داسې لږ له هغه ځمکې نه چې ګندګي نه ورغورځي هغه باندې داسې کېناست او خپې مبارکې هغه کوی ته چه کړې داسې ور ځوړند کړې چی په دی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او حضرت ابو موسی اشعری صاحب په دروازه باندې څو ولاړ و نو یی غورته له سو کی ورته له ابوبکر صدیق صاحب ورته له ودر تر دلتا زه حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ